د انس رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی هغه فرمایي هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل لا یؤمن مؤمن نشي کېدی احدکم ستاسو نه یو کس حتی تر دې پورې یحبه چې دی خوښ کړي ښه وګڼي لاخیه خپل مسلمان ورور ته ما هغه څه یحب چې خوښوي لنفسه خپل ځان لره رواه بخاری ورونو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اقوالو نه یو صفت دا دی نبی علیه السلام وایي چې اوتیتو جوامع الکلم کلم ما ته الله رب العزت جامع کلمې جامع الفاظ را نصیب کړي دي نبی علی السلام کلمات د نبی علی السلام حدیث من حیث الالفاظ ډیر مختصری خو من حيث المعنى ډیر لوی مفاهیم پکې موجود وي تاسو ګورئ د نبی علیه السلام حدیث بلا مبالغه که یو انسان که په یو منطقه او په یو ځای په یوه کوټه په یوه مرکز په یوه کور په یوه کلي په یوه وطن په یوه ولسوالۍ کې صرف او صرف په دغه حدیث باندې عمل وشي صرف او صرف په دغه حدیث باندې په نور حدیثو نه صرف او صرف دغه یو حدیث یو قوم او قبیله یا یو کورنۍ راواخلي چې په دې به سل په سلو کې عمل کوو نو بلا مبالغه کلونه به تیر شي ناممکنه ده چې جنگ او جدل د چا ترمنځ راشي ناممکنه ده چې خفګان دې راشي دومره یو عظیم حدیث دی نبی علیه السلام فرمایي چې ستاسو نه تر هغه وخته پورې څوک مؤمن نشي کېدلی تر څو پورې چې د خپل ورور دپاره هغه څه خوښ نه کړي کوم چې دی د ځان دپاره خوښوي دا حدیث کار سړی د ځان دپاره داسې نصب العین وګرځوي کله هم چې غصه ورځي په مجلس کې یو ملګری سپکوي د سپکولو نه مخکې اول دا فکر وکوي که زه د دغه ملګري په ځای باندې وم زه ځان ته د سپکه خوښوم او که نه خوښوم که دا حدیث باندې عمل وکړي خوله چوپ جدل بیا راځي نه راځي که د دې حدیث خیال ونه ساتي یو کس سپک کړي هغه هم انسان د عزت نفس لري ته یوه ورته کوي هغه درته دوه کوي نو خامخا جنګ جوړیږي هذا القیاس ورونو د چا وهل د غواړي کلام چې څوک وهل وغواړي دا حدیث مخې ته راوړی چې زه آیا غواړم چې ما څوک ووهي نه نه غواړم بس نو بل ته یې باید خوښ نه کړم خدای ناخواسته یو ځوان دی بد نیت ولري د چا خور ته د چا مور ته څوک یې نه ویني د یو سوري نه ورګوري د یو کړکۍ نه ورګوري نو یو سړی په دغه حالت کې دا وایي چې زه ګو دا غواړم چې د ما خور ته څوک وګوري زما مور ته څوک وګوري د ځان سره فیصله وکوي چې نه زه دا نه غواړم چې نه غواړم بل ملګري ته هم باید خوښ نه کړم نو فلهذا ورونو که د قتل مسله ده که د بدکارۍ مسله ده که د دوکې مسله ده دا چې یو سړی چاته فریب ورکوي د فریب ورکولو نه مخکې دکاندار دا د ځان سره دا حدیث مخې ته کیدي چې زه غواړم چې ما سره څوک دوکه وکوي نه نو باید بل سره هم زه ونه کوم دا چا سپکاوی په دغه وخت کې همدغه وکوي د چا وهل د چا قتل د چا مال غلا کول د چا ناموس ته کتل المهم ټول ګناهونه خامخا د یو نه یو چا په حق کې کیږي د نبی علیه السلام په زمانه کې یو کس راغی اسلام ابتدا و قسم قسم خلق براتلل نو هغه وویل چې یا رسول الله زه خو شهواني سړی یم هر څه منلی شم خو زه د شهواني مسلې نه د بدکارۍ نه ځان زه نشم ساتلی نبی علیه السلام او صحابه ورباندې ورمنډه نه کړه چې وهل چې ټکول او چې بد او سپکې چې دا دې څه وویلې نبی علیه السلام ورته درسته ده آیا ته غواړې چې تا خور سره څوک دا کار وکوي هغه عرب عربو کې ډېر غیرت و که جاهلیت زمانه هم و کفار هم و په دې مسایلو کې ډېر غیرت پکې موجود و قبایلي ژوند و هرګز نه غواړم یو یو ورته نبی علیه السلام ورته شمار که خور او مور او خاله او عمه او فلان ښه ته چې د کار کول غواړې دا به د اسمانه رالوېدلي د ښځه خامخا به د چا خور وي د چا به مور وي چا به خاله وي د چا خو به ناموس یو که نه نو چې د چا ناموس وي آیا هغه سړی غیرت نه لري ته دغه سړي دغه سړي خیال نه ساتې هغه کس چې نوی د اسلام په خاطر راغلی او چې اسلام قبول کړي الله رب العزت انشراح صدر وکولو سینه یې خلاصه شو دې خبرې ته پوه شو چې رښتیا وایي نو په لحاظه ورونو دغه حدیث مخې دپاره مخ په خپل مخ دپاره نصب العین داسې د لوحې په شان ته یې راځوړند کوي چې هر یو کار کوئ که کله هم چاته قهر راتلو غصه هم راغله څوک تحقیرول وغواړئ په چا باندې زړه یخول غواړئ چې هر څه کوئ لومړی دا حدیث مخې ته کېږده چا ته ځان دپاره دا غواړې که نه غواړې باید د بل سره هم دا کار ونه کوي که دې وکولو ظالم یې ته د نبی علیه السلام د سنت مخالفت ته هم وکولو او اتباع د خپل احوا او شهوت ته هم وکوله دا په خوله باندې ورونو نه کیږي چې سړی دا ووایي چې زه د خلکو خیال ساتم دا په عمل باندې سړی ثابته کړي چې ته د خلکو خیال ساتې او که نه ساتې نو دا عظیم حدیث دی الله رب العزت موږ ته د عمل کول توفیق پرې نصیب کړي کېدای شي د حدیث څوک راواخلي غلطې بیا استعمال کړي وایي چې ولا زه غواړم چې ځان ته اجر و ثواب زه غواړم نو زه نه غواړم چې بل ملګری زه ځان ته دا اجر ثواب خوښوم نو باید مسلمان ورور ته هم خوښ کړم نو زه بوشکه نه راوړم دا بل مسلمان یې باید راوړي چې اجر و ثواب ورته میلاو شي یو سړی ووایي چې د اجر ډېر غټ اجر و ثواب دی د پیرې یقینا اجر و ثواب ډېر زیات دی فلانی جان ورشه ولا پتا مې لورېږي ځان دپاره چې خوښوم تر هغه مؤمن نشم کېدای چې په دا وروڼو باید فرق فاستبقوا الخیرات د نیکۍ په کار کې به بل لاس نیسې خپله به منډه وهې ځان به ورته رسوې خو په دنیاوي ژوند کې په حقوقو کې به بل ورور مخکې کوي خپل ځان به شاته کوي ایثار دې ته وایي په نیکو کارونو کې به ایثار نه کوي په نیکو کارونو کې به خپل ځان نبی علیه السلام په یو غذا کې اعلان وکولو چې سبا ته به زه د جنډیو داسې چاته ورکوم چې هم به الله ترې راځي هم به رسول ترې راځي هغه شپه صحابه وایي چې موږ خوب نه دی کړی هر سړی وایي چې یا رب دا به څوک یا رب چې ما ته یې راکړي صرف د جنډه ورکول دا نه و چې په کم سټیج په جلسه کې یې اوچت کړي جنډه چې به چاته ورکول کېده د ټولو نه زیات خطرناکترین منطقې ته به همغه کس تلو جنډه به یې لاس کې نیولې وه او په مخ به دای روان بل جنډه چې پار ځای کې پروت هم نشي کولی جنډه د خلک ویني خلک جنډه ولي نو یوه طرف ته دومره خطر وه خو بل طرف کې فضیلت و نو فضیلت چا هم دا نه عمر هم دا نه چې یاره علي ته ورځه توکل په خدای تا سره مې مینه ډېره ده یا نه هر سړی وایي چې یا رب دا به څوک دعاګانې کوي سر ته ټول ټوله دی چې چاته یې دا ورکوي نو فاستبقوا الخیرات په خیراتونو کې یعنی په نیک کار کې په نیک کار کې څه وکوئ خیرات طرف ته منډې وهئ والعیاذ بالله خیرات د خیر د خیر جمع ده د خیر جمع ده د نیکۍ طرف ته منډې ووهیه چې چیرته هم د نیکۍ کار وي بل مه ورته پرېږده ځان خو کم کارونه چې په دنیاوي کارونه وي حقوق وي د تا د زړه کارونه وي په هغه کارونو کې باید انسان بل مسلمان ته ترجیح ورکړي خپل خپل ځان راشاته کړي دا فرق باید محسوس کړی په دې فرق باندې باید ځان پوه کړی په دنیاوي امورو کې ته د خیمې ته راځې نه وای خیمه نوې خیمه درته مقرر شي چې دې خیمې ته ورشئ او مخکې نه چورت وي چې ځان زر رسوه چې بهترین ځای ونیسي او رامنډه کې څپلۍ سره جوش دا د معاشر نور چې څوک لاس ورنوي لرې نه بستر ور وغورځوي نه په هغه کې پاته شه پاته شه چې هغه بهترین ځای دې ملګري ته ورکړه ورور ته دې ورکړه دلته راشه نه دلته به ته کښېنې خامخا به ته کښېنې د ټولو نه کمزوری ځای ته واخله خو چې کله پیره شي د سخت وخت پیره وړی زه یې کوم سخت ځای ته عملیات زه ځم که بل هر څو ملګری دی وایي نه زه ځم ته د خپل زړه نه دا خبره وکوه نصیب بیا دار چا دی انما الاعمال بالنیات کېدای شي تا ته هم الله پې اجر درکړي او هغه ته هم دا نه چې وفي ذلک فلیتنافس المتنافسون د دې څه معنی یعنې تنافس په دنیا کې مه کوئ خو چې د آخرت بنسټ صالح شي وفي ذلک فلیتنافس المتنافسون دا هغه شی دی چې انسان پکې باید تنافس وکړي یو د بل نه سبقت وړلو کوشش باید وکوي